د هغې بیا څلور اقسام ذکر شوي وو، یو املاء او دویم تحدیث بدون املاء، د هر یو بیا دوه قسمه وو، یا د حفظ نه یا د کتاب نه، بیا د هغې مرتبه ذکر شوه چې دا د تحمل په ټولو طرقو کې اعلا او ارفع مرتبه ده د جمهور اهل علم په نیز باندې الفاظ د ادا ذکر شول او دا ویل شول چې د بعضې الفاظو تخصیص بیا د هر قسم د پار راغلی نو سماع د پار لفظ د سمعتو او د حدثنی دی چې کله طالب د تحمل په وخت کې یوازې وي او حدثنا یا سمعنا بوي چې کله د تحمل په وخت کې ورسره نور مرګري او طلبام وي اهل علم دام ذکر کړي چې د حدثنا اختصار صرف ثنا لکول شي چې ثا ولي کې بیا نون الف لکه د احادیثو کتابونو کې په اسانیدو کې راځي خدا به صرف کتابتن وي نطقن بني نطق به کامل کیږي چې حدثنا او د قرات علی شیخ د پاره دا لفظ وی خاص شوی چې اخبرنی یا اخبرنا اکثر محدثین دې له عرض هم وایي. د عرض مانا د پېش کول نو په دې کې به یو قسمه پېش کول وي په خپل شیخ باندې. استاد، شاګرد احادیث په خپل شیخ باندې پېش کوي چې طالب لولي او شیخ دغه احادیث اوري. وي صورتها ان يقرأ الطالب والشيخ يسمع سواء قرأ الطالب أو قرأ غيره وهو يسمع وسواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب وسواء كان الشيخ يتبع للقاري من حفظه أو أمسك كتابه هو أو ثقة غيره ده قراءة على الشيخ سورة داده چې طالب حدیث لولي او استاد غوږی خي اوري برابر خبره ده کدا طالب په خپل باندې لولي یا د طالب غوږی خي بل طالب لولي او برابر خبره ده کدا قرأت د حفظ نه یا د کتاب نه او برابر خبره ده کدا شیخ د دې لستون کې د دې طالب متابعه کوي د حفظ نه یا یې په لاس کې کتاب نیولی استاد هغې له ګوري طالب چې څه لولي او یا استاد کتاب نه نیولی خو بل یو ثقه او ضابط کتاب نیولی دا طالب چې کم لوستل کوي نو بل طالب په کتاب کې ګوري چې د احادیث صحیح لولي که خطا کیږي لکه په اقسام د قرات علی الشیخ کې به ذکر کو اهل علم د قرات علی الشیخ اته صورتونه او اته اقسام ذکر کړی دي چې هغه ټول د دې تعریف نه مستفاد دي مصنف رحمت الله علیه نه دي ذکر کړي خو د تعریف نه دغه اته صورتونه مستفاد دي لومبنه صورت دا د قرات علی شیخ چې طالب احادیث لولي د خپل حافظې نه په استاد باندې او دا استاد حافظ وي د هغه څه چې دا طالب لولي او دویم دا چې طالب د حافظې نه احادیث لولي خو دا استاد غیر حافظ وي خو د دې استاد سره اصل او کتاب شته چې دا غینه د دې طالب متابعه کوي دا دویم صورت شو دریم دا چې طالب د حافظین احادیث لولي او استاد غیر حافظ دی خو یو ضابط او ثقه طالب بل ناس ته چې د غسل اصل او کتاب شته چې متابعه کوي دا دریم شو څلورم دا چې طالب د خپلې حافظې نه احادیث لولي، شیخ غیر حافظ دی خو یو ثقه د سامعینو نه چې کوم په دې طلبا او تلامیزو کې ناس دی هغه حافظ دی د هغه څه چې دا طالب سلولي او هغه مستمع دی غیر غافل دی په دې صورت باندې پوه شوئ چې طالب د خپل حافظې نه په استاد احادیث لولي استاد له دغه احادیث په یادو نه دی یاد شیخ حافظ نه دی خو یو بل ثقه د سامعینو نه په دې مجلس کې ناست دی او غوږی ایخه غیر غافل دی د طالب له هغه متوجه دی نو کده خطا کیږي هغه فتح ورکول شي تصحیح ورلکای پنځم صورت دا ده چې طالب د کتاب نه لولي او شیخ حافظ د لما یقرأ دا څه چې لوستې شي طالب استاد سره کتاب نشته خو آه حافظ دی شپږم صورت دا دی چې طالب د کتاب نه احادیث لولي شیخ غیر حافظ وي خو کتاب ورسره وي دا غینه متابعه کوي وم صورت دا ده چې طالب احادیث د کتاب نه لولي شیخ غیر حافظ ده خو اصل او کتاب د یو ثقه او ضابط سره چې دا غینه متابعه کوي نو که غلطی راځي دا غینه بور له تصحیح او صحیحواله کوي تنبیه به ور کوي اتم صورت دا ده چې طالب د کتاب نه احادیث لولي شیخ غیر حافظ ده خو یو ثقه د سامعین نه اغله د احادیث یاد دی حافظ ده او هغه د متابعه کوي مستمع او غیر غافل ده نو دا اته صورتونه دي د قراءت علی شیخ وي حکم الروايه بها په دې قرات علی شیخ باندې د روایت څه حکم دی په دې طریقه چې تا د استاد نه حدیث راواغستو نو د دې د روایت حکم بیا څه دی چې نور له ادا کې وی الروايه بطريق القراءه على الشيخ روايه صحيحه بلا خلاف په دې طریقه باندې روایت بیا نقل کول خپل شاګردانو او رستو خلکو لدا رسول دا صحیح دی بغیر د اختلاف نه فی جمیع السور المذکوره په دې ټولو مذکورو صورتونو کې الا ما حکی عن بعض من لا يعتد به من المتشددين مګر هغه چې حکایت نقل شوی دی د بعض هغه اهل علمونه چې هغه له اعتبار نشته ځکه هغه د تشدد شکارو هغه ویلي چې دا طریقه په دې باندې روایت صحیح نه ده اهل علم مثالونه ول ذکر کړي لکه ابو عاصم النبیل وکی ابن الجراح او بعض محدثین د اهل العراق نه خو بیا د خلاف وی ختم شوه دی او د دې په صحت باندې اجماع راغلی ابتدا کې دا بعض ائمه د دې قائل نو چې قراءت علی الشیخ باندې د کم تحمل کو نو د اغي ادا وی نشي کوله خروست د اختلاف بیا ختم شوه د دې قراءت علی الشیخ په صحت باندې دلیل څه دی اهل علم ذکر کړي حدیث د امام ابن ثعلبه رضی الله عنه د متفق علی روایت ته چې د نبی صلی الله علیه وسلم لراغله او تپوس تی نقول دای ویلی انی سائلک ومشدد علیک فلا تجدن علی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زتا لراغله تا نه به سم مسائل تپوس کوم او سختی به در باندې کوم نو مال به غوسه کیږي نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوي سلمہ بدالک سوال کوه څه چې تا له څرګند دي. فقال اسألک بربک ورب من قبلک آ الله ارسلک الي الناس کلهم نو ده وویل زه تا نه تپوس کوم ستا په رب قسم در کوم او د هغه چا په رب چې تا نه مخکې و چې آیا ته الله را لېږلی دی ټولو خلکو له د ټولو خلکو له ته رسول فقال اللهم نعم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې او زه الله دې ټولو خلکو له رسول را لېږلی بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د شرایع الدین تاسو کو چې روزي بنیسو مز بنیسو دا اوامر تعالی د الله د طرف نشوي خو سختۍ سره قسم به نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور کولو نو د احکام او شرایع د دین یاد کړیو د امام ابن ثعلبه رضی الله عنه په ضاد سره د امام ابن ثعلبه دا شرایع الدین یاد کړیو بیا راغلی او په نبی علیہ السلام پیش کړیو دا غي عرض کړیو دې د پاره چې تاکد وکړي چې دا خبرې صحیح دي کومې چې مال را رسیدلې کنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اقرار کو او د په دې باندې برقرار پرې خودو کله چې د دې شرایع الدین د سوالاتو نه فارغ شونه به وي آمنت بما جئت به وانا رسول من ورائي من قبل من قومي ما ایمان راوړ پاغه چې تا پاغه راتلل کړي او زستا استاد يم د خپل قوم د پاره سمره خلک چې غیله زاستا زم نو دا د قرائت علی الشیخ د صحت د پاره دلیل دی چې دی صحابي خپل محفوظات په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش کړي هغه په برقرار پریخه رتبتها د دې مرتبه سره د قرائت علی الشیخ وی اختلف فی رتبتها علی ثلاثه اقوال د دې تحمل د طریقې په مرتبه کې د اهل علم درې اقوال دي ړومبنې قول مساویه للسماع چې دا او سماع په خپل منځ کې برابر دي کوم چې ړومبنې طریقه ذکر شوه سماع من لفظ الشيخ د دواړو کې په یو بل باندې څه فوقیت نشته روي ذلك عن مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة دا د امام مالک امام بخاري او د اکثرو اهل علمو د حجاز او د کوفي مذهب دی او دویم ادنا من السماع چې دا د سماع نه په مرتبه کې لاندې ده مخکې ذکر شول چې هغه په ټولو کې پورته مرتبه د جمهور اهل علم په نیز ويروي ذلك عن جمهور اهل المشرق وهو الصحيح دا د علماء المشرق نه نقل دي او دا په دې مسله کې راجح او صحیح قول دی چې اوله مرتبه د سماع من لفظ الشيخ دا او دویمه د قراءت او د عرض دریم قول په دې کې دا دی چې اعلى من السماع دا د سماع په مرتبه کې پورته ده روي ذلك عن ابي حنيفه وابن ابي ذئب وروايه عن مالك دا مذهب د امام ابو حنیفه امام ابن ابي ذئب او یو روایت د امام مالک نه خو راجح په دې مسله کې دا دویم قول لچې دا ادنا ده د سماع نه اوله مرتبه د سماع ده دویمه مرتبه د قرائت نو دا د اهل علم مذاهب دي چې مفاضله بین السماع والقراءه درې مذاهب ذکر کړل اول دا چې مساوات ته او بل مذهب پکې دا دی چې قراءت راجح د سماع نه او دریم دا چې سماع راجح د قرات نه د جمهور مذهب دی ابن صلاح رحمت الله علیه دارنګ امام نوی دی لترجی ور کړی د دې تصحیح کړي ځکه وایي په سماع کې وجه دا ذکر کړي چې په سماع کې دا احتمال نه راځي چې د شیخ نه د خطا واقع شوي بخلاف القراءه چې پاغي کې دا احتمال راتلی شي چې کله دی د شیخ نه ختم راغلی شاګرد لګیا دی لولي به استاد کې دی شي سټیم د پاره غافل شوی د دنه خطا راغلی وي او خطا له هغه متوجه نو د له تنبینی ورکړي تصحیح ورلنی کړي فتح نی ورکړي نو دا وجه د اهل علم ذکر کوي چې کله د شاګردانو له حدیث بیانې نو داسې وي چې قرات علی فلان ما په خپل په فلانی استاد باندې دا حدیث لستو هغه د فلانی نه هغه د فلانی نه او دا حدیث ذکر کولو یا دا صيغه ذکر کی چې پاغه باندې لوستې شو او ماغوږي خو د چې خپل نه لوستې بل کس لوستو خوده ناستو په دغه مجلس کې نو دا الفاظ دی وای فاقر به نو پاغي باندې اقرار کی په دی باندې صنيع د امام نسائی رحمت الله علیه مخکې ذکر شو چې دا صنيع د خپل شیخ او استاد حارث ابن مسکین سره ځکه د دې دواړو په منځ کې څخه افغانو نو هغه امام نسائی رحمت الله علیه لا دا اجازت نه ورکول چې مجلس د حدیثو کې د دې حاضر شي نو امام نسائی به یو پټ ځای کې ناستو چې استاد به دې نه لیدو خو پاغه چې بکم احادیث لسته شول نو د به اوریدل نو دا د امام نسائی رحمت الله علیه هغه دیانت دیانتداری ده او نهایت احتیاط دی چې د کله احادیث نقل کوي په خپل سنن کې نو دی وی قرئ علیه وانا اسمع یا اخبرني حارث الحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع په دې طریقه باندې د ادا د حدیثو کوي او مخکې وجه ذکر شو چې امام نسائی رحمت الله علیه سره یا خفګان په دې باندې و چې د بخکل جامع اچولې حارث ابن مسکین رحمت الله علیه غریب او د هغه اهل علم نو چې غي د اجرت علی التحديث قائل وي نو امام نسائی رحمت الله علیه نه مطالبه کړې و امام نسائی رحمت الله علیه ورله چې ځان له غریب امدا جامع بل چا را کړی دي نو تاسو سره سه امداد وکم نو د بیا اجازه نه ورکول چې په مجلس کې د حاضر شي نو پټ بکې ناستو یا دا چې د حارث ابن مسکین رحمت الله علیه دا وخت چې کوم بادشاہ نو هغه ورپسې سورن جاری کړو چې د گرفتار شي امام نسائی داسې جامع او لباس اغوسته و چې راغی دی و یریدو چې د جاسوس نه د بادشاہ چې دوبره خسته جامو کې راغی نو خپل شاګردانو له و چې د مجلس نو شړی یو می پری دی چې زما جاسوسي ونکي نو د اهل علم وجه ذکر کړي بهرحال په دې طریقه باندې غ تحمل کړو نو ادا به په دې الفاظو سره کوله چې قرئ عليه وانا اسمع دغه شانته امام ابو داود رحمت الله علیه ته په سنن کې نقل کړي د حارث ابن مسکین نه ويجوز بعبارات السماع مقيده بلفظ القراءه وای کوم چې د سماع عبارات ذکر شول الفاظ ذکر شول نو په هغه الفاظ سره ادا کول شي خدا قید بور سره ذکر کې چې ما قرات کړي استاد باندې ملوستي دي هغه دا دی چې صرف اخبرنا به په دې کې وي چې کله په قرت باندې تا تحمل کړی وي نور الفاظ به نه ذکر کوي نو دا غ الفاظ دي چې دې پورې خاصي وي دي چې اخبرنا فلان ابن صلاح رحمت الله علیه دارنګ علامه طیبی او نور ذکر کړی دي دا مذهب د ابن جریج امام شافعی د امام اوزاعی خاص کر د امام مسلم رحمت الله علیه مذهب دا دی چې تحمل تا په قرت باندې کړی نو اداب په صيغه د اخبارنا سره کې امام مسلم رحمت الله علیه د دې ډېر اهتمام په خپل صحیح کې کوي یو مسله د قرات علی الشیخ متعلق د چې مصنف رحمت الله علیه نه ذکر کړي چې آیا نطق د شیخ بالاقرار دا شرط کنه چې کله شاګردانو له حدیث په دې طریقه باندې بیان شي چې په غلستي شي نو په دې کې دا شرط شته چې د نطق قیدا استاد چې ما تاسو له اجازه درکړه زه اقرار کوم نو د اکثر او جمهور اهل علم په نيز باندې دا شرط نه دی دا په دې مسله کې راجح قول لې خو اهل علم د دې لپاره څه شروط ذکر کړي درې شرطونه دی یو دا چې کله په استاد باندې دا قرأت کېدو نو دا شیخ مصغي د مصغي معنی غوږی ایخوه او دویم دا چې فاهما لما يقرأ عليه دا سجي په لوستې شول پاغي باندې پویدو دا نه چې نه پویدو په واسي خلکو له اجازه ته او دریم دا چې د انکار نه کولو چې دا شی پیلوسته شو چې او دا زما روایت دي منکر نه نو چې دا درې شرطونه موجودي شیخ وږي خي په حالت د قرائت کې او دا کم قرائت چې پکې دو په دې باندې د فاهمو پویدو په او دریم دا چې د دې انکار نه کولو نو بیا نطق له ضرورت نشته چې ما تاسو له حدیث درکړي او مخکې بیانوي او حکم د روایت کله چې شیخ خپل شاګردانو لوي یا یو شاګرد لوي چې لا تروي عني یا رجعت عن اخبارک زمانه روایت م بیانو ما رجوع کړي د خپل خبر بیانولو ته چې کوم خبر درکړی دی نو اهل علم ذکر کړي چې د دې دوه حالتونه دي یو دا چې دا استاد منه وکي د دینه چې زه خطا شوم ما چې تعالی کوم حدیث بیان کړی دی او یا شک راشي په خپل روایت کې چې دا زما روایت ده کنه نو په دې صورت کې دا اجازت ورلشته چې د شاګرد منه کې وغلو چې لا تروي عني د قرات په صورت کې چې تا کوم خزمانه کړي دا روایت ما بیان او ما رجوع کړي د دینه او کنه دی خبرو له استناد نوي کړي